لها وما يمسك دا بل صورت شروع شو دې ته سوره فاطر وای سر کې د فاطر کلمه ذکر دا ټول انامول شپنوم د سوره فاطر پنځه دیر شم صورت ته په اعتبار د جمع او درې سلوي ختم نه په اعتبار د نزول سوره فرقان نرستو نازل شوه کان فاتحه سورته سبا بیان الحمد او انبا صفات کی تعالی په سوره سبا کې ابتدا په حمد وا او بعد صفات د الله او هونا اذن بیان الحمد بیان با صفات کی تعالی دلته بیان د حمد په ابتدا کې او بیان د صفاتو د الله د دې صورت موضوع قبل المجازات ضرورت التنبیه یا په خوا د مجازات د ضرورت د تنبیه وی وذالک بیسال رسول و انزال الكتب دا تنبیه برادی په ارسال د رسولو او په انزال د کتب لالا یقولو ما جانا من بشیر ولا نذیر چې دا اون وای چې مونږ ته نه بشیر غلو نه نذیر غل فقد جاءکم بشیر و نذیر ما كنا معذبین حتا نبعث رسولا نه مونږه علا کون کې او معذبین چې اولی ګو ته رسول تبلیغ وته کې اونه مني ته خدای عذاب ته دعوت ورکړي دنو منایرو کو خلاصہ لا خالق سوى الله تعالی نشه د خالق ما سوا د الله تعالی نه دا تعلیم چې حاصل لپاره د ملائکو سره وعملو بمقتضاه او د دې په تقاضا عملو فإن الإصلاح والفلاح في ذلك کې اصلاح او کامیابی ده پدې کې ده وبيان دلیل دلائل التوحید بیان د دلائل التوحید دی وان الغرور بالدنيا لا يفيد په دنیا غرور مناسب نه دی عاقبت الزوال دې انجام زوال دی وتذکر ما بعد الموت وبعلا الله پند په ما بعد الموت سره او په اعلی د الله تعالی وان عداوت الشیطان قدیم عداوت شیطان په خوانه نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض سسنا صفت کی دی الله لرن کې پیدا کون کې د اسمانونو ادم زکو دي اضافت د فاطر ته ارزو د اضافت معنوي دی صفت د الله صحیح ګرځون کې د ملائکو رسولان رسولان اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا صاحبان د وزرو د دو دو د دې دو شلور شلور یزید فی الخلق ما یشا زیاتی کوي په پیدایش کې الله کې اراده وشي په ملائکو کې په نورو کې جبلی اسلام وزر ډیر زیات ټول کې ناراض باندې بند کړی و زیادت فی الخلق حسن صوت هم دې داخه आवाज هم دې بیشک الله په هر څه باندې قادر دی هغه چې پرانځي الله تعالی مخلوق لرا د رحمت نه فلا ممسک لها دل ممسک بیان نشته څوک یې منع کول نه شي چې کوم منع کې د پاره مرسل نشته پس الله نه خدای عزیز او حکیم اے خلق یاد کې نعمت د الله پتا سو ایا خالق غیر د الله نشته رزق د اسمان نه په باران د زمګې نه په نباتات لا اله الا هو عبادت الله نه بل شو انا تو فكون کم طرف ته اړول شي د حق ويكذبوك فكذبت رسل من قبلك فقد كذب من قبلك کدی سا تکذیب کی فلا تحزن مخه پکې دا دال بل جزا ده تکذیب پیغمبرانو په خوا ده ځان ای صبر کو تم کا لا ترجع الامور الله تراجی کی ټول امور یا ایها الناس ان وعد الله حق اے خلق وعد الله حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو کدن تا حیات دنیا د ایمان نه په آخرت ولا قران کو بالله الغرور دوکه درنه کې بالا باندې شیطان دوکه ورکوونکی ولی ان شیطان لكم عدو شیطان دشمن دشمن خلق نه ونی وی سه تاسو په دشمنه سره حد حد ليكون من اصحاب السعير دی بلی ډل خپل چې د سره منګري صاحبان د جهنم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل كان فيما قبله بيان عداوة الشيطان وغروريته مخي بيانه عداوة الشيطان او د دوکه ماره د دو دې خسته کې سړي ته بد عمل او بد او تکار کې خامل کمن آتا سم فی سکر لکه چې زهر په ګړه کې ورکه ظاهر خو خوب دی اندرون کې زهر دی فلا تغتروا به پددو کا کې ګما کوم خلق اعراض کوي د قران نه فائدہ لري د قران نه دام برابر نه وتسجد علی السلام تسلیم به السلام بین دلائل التوحید والبعث بعد الموت بیان د دلائل التوحید دی او بیان د دلایل د باس بعد الموت هدایت ول ادلال ول اعزاز ول اذلال فی قبضه قدرت الله تعالی که هدایت دې که ادلال دې که اعزاز دې که تذلیل دې دا په قبضه قدرت د الله تعالی کې والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره ازدیاد د عمر ازدیاد د نعمت د چندی د دی دا په قبر قدرت د الله تعالی کې او بیان العجز المعبودات الباطله بیان د عجز د معبودانو باطله ولې بسم الله الرحمن الرحیم افمن زل سوء عمله فرو حسنا ایا هغه څوک د تخیته کې شي بد عمل ده ده د ګو غنی غیلر حسن دا پښان کې دی شي هغه ته بد عمل بد کاری خو ته کاری نه فإن الله يدل من يشاء دي من يشاء بیا چې اراده وشي د اضلال ده چې اراده هدایت شي تسلی ورکی نو سام تا فلا تزم نفس کالم حسراتن لار دې نشي نفس ته بدی باندې افسوسونه بدی افسوس مکوا پتا تبلیغ دې بس تا خپل ذمہ وکړه ان العلیم بما یصنعون اجدی کما صنعت فیجادی دارا خورې دلی پس د مرګ جون دا دلیل د باس بعد الموت اراده الله لپاره عزت د خدای له عزت د جميعا د خدای تعالی دی نه تخیج کلمې طیبه والعمل الصالح او نیک عمل يرفع الله پورته کوي مقام دی اله مقام الاجابه مقام دی اجابت والذین یمکرون سیئات هغه سان چې تدبیر بد کوي د سیئاتو په ابطال د آیات د الله کې دل عذاب شدید دی وګورای که هو یبور مکر د دې به ختم شي یهلک هلاک الله پیدا د من ترابن د خورنا ثم من نطفه بیا د نطفه تعالی ازواج حمل ناخل انسان وزد حمل کې الا بعلمه لا لا پهلوس عمر ورکی من معمر تا نه کمی د عمر د زنه مگر کتاب مب... کتاب کې دي مکتوب دا په الله باندې آسان نه دي برابر د دریابونه دا خوب دی خالص خوب سایغون شرابو تیریدون کې دي مشروب ده دي آرام الحن اجاج دا د نمکین تریخ ولعلکم تشکرون دا شکر به الله د نعمت یولج الليل فی النهار داخلي شپه پر ورځ کې داخلي ورځ په شپه کې تسخير کې الله د شمس او د قمر هرې دې تر اجل مسما پر دا مې مخاطبین الله دې رب ساسو دې نه لا بادشاہی دا دا قادر مطلق شه اچ تاسو بلې ما چوا د الله نه دی مالکان دې من قتمیر دا خدمین دا پوسټ د وزیر د قجوري په اډو کې باندې دا د دې عاجز وایا کتا سو دی بلای دعوت ورکوي ناوري تاسو دا جماعات او کوي بل فرض نه اجابت نشي کولی پر د قیامت باندې و کفر کوي وغنا الله تعالی بیان د فقر د بندي تعالی د بندګانو دی او غنا د الله تعالی بل فرد المنصبی لرسالت بیان د فرد منصبی د رسالت یا ایها الناس ای خلقو انتم الفقراء تاسو فقیران یې الله تعالی په وجود کې په صحت کې په رزق کې په ټولو ضرورتو د معاش دی الله غنی دی او حمید دی که خدای را دولري تاسو ببوزي هلاک مو کی راتب په خلک جدید سره ما ذالک الله ابن عزیز الله باندې دا ګران نه نه باري واجرا نفس واجرا وی زر د نفس اخرى چې هغه ته خلاص شي کله به ګناه زما پکاړه که او بلی یو نفس مسقلا ومن تزکه او تزکیه حاصله کی د شرک نه پدان پاک کی تزکیه کی د ځان د پاره ولا المسیر خدای ته ګرځیدل ندی برابر ډون کافر او بصیر بینا مؤمن نه ظلمات کفر او نه نور اسلام نه ذل جنت او نه حرور جهنم ندی برابر جمدی او نمړه الله اورول کی مې شاعتا نیت اورون کې منفل قبور تا اورون کې الله ان انت الا نذیر اما ته نذیر یا رو ان نار سلام کا بالحق بشیر و نذیرا بیشک مون ته لیدل په حق سره مبشر او منذر امن امت الا خلافها نذیر دې څه چلو کو فقط ذبو او تکذیب کو پولیس اکثر ظالمانو کافرانو غریب کې میرا اصل فکه بغان نکید واقعا موقعه د خپل ځای واقع دی آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر ان الله نور والذین کفروا لهم شومه رکو را سلورمه سلورمه رکو شروع شو د سوره فاطر نه کان فی ما قبلو بیان قدرت الله الباهره مخک بیان قدرت باهره د الله وهنا بیان التوحید و دلائله لاظهار القدرت الباهره دلته بیان د توحید دی د دلایل د توحید دی د پاد اظهار د قدرت واحد اذن بیان الفرق بین العلماء والجهلاء بیان بامین پوی خلو د ناپوی خلو کما فيما قبلو بیان الفرق بین المستفیدین والمورزین بیان د ما بین مستفیدین او د مورزین بسم الله الرحمن الرحیم علم تن انزل من السماء ماء تن عالم بلک عالمي ها ولا سه پاتې د دیرو کو خلاصہ کمان بالماء الواحد تحدث الاشیاء المختلفه ذوقا ولونا وخاصیتا سرنګ لا په بو یو سره پیدا کی اشیاء مختلفه خوند جدائی رنگ جدائی خاصیت جدائی میوه غلی کذالک باب الرحمت الالهیه مفتوح دروازه د رحمت الهی کلاو تحدث فی القلوب کیفیات مختلفه پیدا کوي په قلوبو کې کیفیات مختلفه خشته من الله تعالی شان العلماء دا الله عذاب نه یره علما د خدای دوستان نشي نو د خدای دوست اړو بیا شته نه بعد دلائل التوحید فی سورۃ الانعامات دلائل التوحید په سورۃ الانعامات کې تجارت العاملین بکتاب الله تعالی تجارت رابحه کم چې عمل کون کی د خدای په کتاب د دې تجارت رابح ده نفمن ده یا مقابلهم خاسره د مقابلینو تجارت دا خاسر ده وت ما بعد الموت بیا لا اله تعالی پند په ما بعد الموت د خدای په نعمت بیان شکر المستفیدین دا مخ کې مقام د ابرارو دی دا بل مقام دی د اشرارو و بیان تمنیهم الرجوع الى الدنيا بیان د ارزو د دې د واپسې دنیا ته ورد ذالک او رد دې بیان توبیخ لهم بیان زورن دې ود الى الانفاق في سبيل الخير سرن و جهرن ترغیب د انفاق ته د خدای په لار کې په پټاو پخکارا لیلن و نهارن و الى اقامه الصلاه و تلاوت القران الكريم ترغیب د اقامت د صلات ته تلاوت د قران کریم ته وان ثوابه تعالی کنه بلکې عالمي کنه کې اسمان نوبه په شکل لباران فاغرنا بي ثمرات مختلف الوانها التفات راو باسو په دې سره میوي مختلف رنگونه د دي توري جړي سپيني او د غرونو نه د ددن لارې ومن الناس والدواب بعض د خلقنا او د دوابنا والانعام د چارپایونا مختلف الوانه مختلف دي رنگونه دي کذالک الامر کذالک ام دا رنگ نه یریږي د بندګانو د الله کې د خدای نه علما لل جهلا نه جهلا بشک الله عزیز او غفور آ کسان چې لولي کتاب د خدای هغه کس چې اتماوه کړي د کتاب نه دا حق دی مصدق د د مخ کې کتابونو بشک الله په خپل خبير او بصير بیا په میراث کې ورکو ما اچا چې ما غوړ کړو د بندګانو خپلونه قران پاک ومنهم ظالم لنفسه بعض ظالم د خپل نفس لپاره په باطل عمل لګیا دی ولباس بیا حریر جامه دي کې رخم دي وای بدی صاف دی لرا چې به ته زمونږ نه غم رب زمونږ بغفور او شکور الذي احلنا دار المقامه هغه خدای چې من کوز کو پکور دی اقامت کې چې جنت ته من فضل نه ثواب د الله فضل نه مسکی موږ په دې کې نسب مشقت نه مسکی موږ ستړیواله هغه ځان چې کافران دي دی له جهنم دی حکم نشي کولای په دې کې مړ شي او راحت به عمومي فاستریحو ان تخفیض دین العذاب د دینه دا ورکوم هر کفور ناشکر هم یستریحون دی بچي وي په دې جهنم کې یقولون وایبا ربنا اخرجنا من منګه او با څه خدای جهنم نه نامل صالحا من صالح نور پرچی وخی راشي غیر دا چې موږ عمل کړو په دنیا کې الله وت توبې خان وای عمر ما چې مت بندغلی پدی کې بنغزونه چاو یا کال عمر دی یا ابنا 70 ابنا 60 چکپن پکې اخلي تاسو ته نذیر نو راغله نذیر سپین وی ختم دی هغه تور وی ختم تر دې پورې مرسه په ګیر مبارک کې سپین وختولې ده لکه له تنذیر تذکیر کوي انذار کا ان مذکری او منذری قطع لس عین استاد په دې دهانه دیرو لمر ضرورت پاتې نشو ما ته مذکر د موت منذر د موت دستر ګړان دی راځي سپین وختل مو سفید از کفنارت پیام پشت خمد قبر رسانت سلام سپین وخت شي تر مرګ پیغام رسي چې مرګ درانې دې شو بډا شوي او دا دا کوټه شاه چې ملا ټکګه شي دا د خبر پیغام رسي خبروم چې مسنن حاجی کان فی ما قبلو بیان دلائل التوحید مخکې بیانو د دلائل د توحید من عاقبت الموحدین او بیان د انجام د موحدینو والمنکرین د منکرینو او نا اذن کذالک دلتم دغه سن کان ما قبلو بن دل توحید لیزار قدرت الله تعالی الباهره مخک بیان د دلایل توحید او د پاد اظهار د قدرت باهره د الله واونا بیان احاطه علمه تعالی و ابطال الشرك دلته بیان د احاطه د علم د بری تعالی او د ابطال د شرک د دې رکو خلاصہ ان باب الرحمت الالهیه مفتوح ما تاسو خلیفګان مکه کې ګرځولي اي لننظر کیف تعملون ګورو تاسو څنګه عمل کوئ بیان خط الله باهره بیان د باهره د الله دی او عجز الالهه الباطله او عد الالهه باطله ودي والعاجز لا يكون الها عاجز اله نه وان وعد الظالمين بعضهم بعضا غرور لا حقیقت له واده د ظالمانو د بازو بازو سره د مدلین د دالینو سره دا باطل دا حقیقت نشته کسا یحسب الظمآن ما پشان د شراب چې ګمان په تګه د وبو کوي او بنئ والتذکر بیام الله تعالی پند د خدای په حوادث او اقواتو و بیانو دی د خپل خوند نه دوکه کیږي ما کان قبلهم اشد منهم قوه فالکهم الله د دین مخکنی خلق سخت په قوت کې په قوت بچ نشو الله هلاک فلکم فیهم عبرتون تعالی په دې کې عبرت دین عبرت والے بسم الله الرحمن الرحیم ان عالم الغیب السماوات والارض عالم د کل مغیبات او اسمانو د ځمکو دی الله علیم دی بذات صدور پرازینو د سنو بغذات القلوب پای تا غرضی خلایف پزمکه کې خلیفګان یو قوملار تاسو را لای سو کفر کی په دوبال کفر دی نه کافران له کفر دی پنځ درب الا مقتا مگر قهر او غصه نه کافران له کفر دی الا خساره مگر زیان او تاوان قل ارئیتم شرکاو ما تدعون من دون الله بل الظالمون بعض بعض الا غرورا ظالمان بعضی مگر دوکه ورکی او بل غرور ټول وادي د دوکي الله تعالی یې ساری اسمانونه هم ځکه چې زیل شي د خپل مکان نه ولا ان زالتا کزیل شي د خپل مکان نه انم سکاهما من احد من بعده نشي سارو له یو تن دواړو لرا بی پس د الله نه کان علیما حلیما غفورا الله صبرناک او بخون واقیمو واقسموا بالله جهد ايمانهم انجام نذير لكولن اهدا من احدى الامم دي قسمونه بخړل په کوشش د قسمونو سره کوم تراغ نذیر منګ ډیر دیو د امتونه کې يهودا نصارا مون سره کتاب نشته مون ته نذیر نشته هر کله غری ته نذیر زیاتې مل الا نفورا نفرت سی وای استکبار دې تکبر نه پزما ککې او مکر سیئ اده تدبیر بعد نه ولئن من خص الا باهله نه نازلیږي احاطه نه کی تدبیر بعد ما رحمان چا کنا چا در پیش دی انتظار نه کی مگر د سنت دا ولینو چا هلاکت دی نه به مو سند د الله لپاره تبديل او نه تحويل نه به تب سنا ور تحويل ګرځیدل دي سیر په مکه کې نه سیر د عبرت او د نصيحت چې وګوري دی څنګه انجام کس په من قبلهم هلاکت اشد دین او قوت کې فالکهم الله الله کا هلاک په کفر سره نه دی الله چې عاجز کی دلر سو پزمکه کې نه پاسمانونو کې بشک الله علیم او قدیر کني سره الله تعالی چې دې کم کسب کوي وبال د دې بدو د شرک د کفر نه په خوده په فرض ځمه کې باندې او دابا ټول وختم لکن تاخير ور کې دې له تر اجل مسما پورې یو سلوی ختم دی په اعتباد نزول سوره جن نرستو نازل شوی د دې صورت ما قبل سره د عربت مناسبت ته کان ما قبلو بیان المنکرین ووالهم مخکې بیانو د منکرینو بیان د وبال د منکرینو او نا بیان التخفیف باحوال الاخره دلته بیان د تخفیف دی په هیبتنا کو کاوه کارونو اخرت کان ما ابتدار صورت سابقه دی به بیان توحید دلته فاتحه کې د بیان رسالت دا دواړه د اصول د دین نه دي د دې صورت موضوع بیان المسائل الثلاثه اجمالا بیان د مسائل الثلاثه د اجمالا توحید د رسالت او معاد دی دیک اصول د پاره د دین دړو منیرو کو خلاصہ اجمال المسائل الثلاثه من التوحید والرساله والمعاد اجمال د مسائل ثلاثه و دي توحید رسالت او معاد وان القران الكريم منزل من الله تعالی لا لمن عمیا و اعرضا ناغه دا د پاره چې دې وړوندي ځان ډون کړی ا د پاره نه بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقران الحکیم دې ته سورې یاسین موي دې ته سورې دافعه موي سورې مانعه ورته وي یا معنا کې یا سید البشر اے سردار د مخلوق شپږ دیر شم د په اعتبار د جمع یو سلوختم په اعتبار د نزول سورۃ الجن درسته نازل شي والقران الحکیم قسم دی په قران حکیم انک لمن المرسلین بشکا ته د مرتقید په اتباع د منکرینو سره دی حضور خو خپل رسان نه منکر نو علا صراط مستقیم پلار برابر تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم نازل کړی دی الله دا کتاب فنازل اولو د عزیز رحیم سره لتنذر قوم ما انذر اباهم اور یا قوم چې انذار نه ورکړي اباو دې په خواله دینا هم غافلون دي غافلون تمید پاره تولی غلې شو لقد حق القول على اكثرهم هم لا يؤمنون ثابت د قول د عذاب په اکثر لدی باندې دی ایمان نه راوړي بلکې کفر کې من ګرځولې دې په سټونو دي کې زنجیرونه ماضی دا په معنا د استقبال دا به تر زنو پوري دا زنجیرونه دي دی په دې مخمحون رافع رؤوسهم سنوي پورته کړ غزولی مخکله دینا یو بند رسو نه بند فاغشیناهم ما هاته کړ په دې باندې پټواله مې راوستل هم لا يبصرون وړاندې دي بس ویني نه بصارت دا فلا يبصرون الحق حق نه ویني برابر دې په دې کدي ته انذار ورکه کې انذار نه ورکه لا يمنون ایمان نه راوړي بس انما اتمن تبع الرحمن او شب الرحمن بالغیب تیر ورکه تابعدار کی در ذکر د قران نه فیغی ترا یری کی رحمان نه غایبانه بشیر بعد مغفر اجر کریم خبر ورکه دی تا په مغفرت سره په اجر کریم سره ان نحن نحل موتا ورنګ مقدم واسارهم بشک مونږه جمدی کو بمړي لیکو هغه چې مخه او آثار د دي موستون نه بعدم دین رستو به سوګرا روان دي که خدي کبد دي هر شی مونږ ضبط کړو سره په امام مبین کې چې لوح محفوظ دی آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثلا دا دویم رکو شروع شو د سوره یاسین کان فی ما قبلو اجمال المسائل الثلاثه هنا تفصیل مسأله الرساله مخک اجمالو د مسائل ثلاثه او دلته تفصیل دی د مسلې د رساله د دیرو کو خلاصہ تفصیل مسله رساله دی تفصیل مسلې د رسالت دی بیان فعل منسبیت للرسول علی نبینا علیه السلام بیان د فرض منسبیو د رسول دی علیه السلام بان علیهم التبلیغ دون الاجبار والاکراه په دې تبلیغ د اجبار او اکراه نشته حصر اضافي دی لا حقيقي دی وبيان وعد قومهم بالوعيد بیان د وعد د قوم د دې د مؤمنانو ته په وعید سره به رجمی ਸੰسار بمو علیهم السلام لا يسالون الاجر من الناس پیغمبران نو چانه اجر نه غواړي وان الايمان اذا دخل بشاشه القلوب لا يخرج بالوعيد د ایمان بشاشت چې داخل جوړونو ته اپ وعیدونو بیا نه وځي ان عذاب الله تعالی لا توقف على الجن د خدای عذاب لخر ته محتاج نه دی بیان د قدرت الله د قدرت باهرا او بیان د عجز د الہ او باطل بیان بشات رجل المؤمن بیان دې د بشاشت رجل المؤمن وبشارت و اکرامه او بشارت د دې او اکرام د دې دا د دې رکو خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم وضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کدی د پاره یو مثل سامره گلی سره چانتاکیا خاو اذ جاء المرسلون دی تراغل مرسلون د عیسی علی السلام تر رسول اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما دته نو تولی گل دې تکذیب وکړو نو دا خود مې وکړ درې مې ولېګو وقالو ان الیکم مرسلون مونږ ته تلې غلی شو قالو دی ورته ویلو مان الا بشر مثلنا مگر زمون پشان ول بشر لا يكون رسولا للمنافات عندهم بشر خو رسول نه کی نه د نازل کړي رحمان په یو شی